اوس د شپږمې رکو ترجمه او چا چې د خدای د فاره هجرت کړی دی د هغې نه پس چې ظلمونه پرې شوي نو مونږ به ورله په دنیا کې هم ډېره ښه ټیکاونه ورکړو او د آخرت اجر خو ډېر لوی دی کاش که دیو په خبر شي دا هغه کسان دي چې صبر یې کړی دی او د خپل رب په وروسه لګیا دي کار کوي اوه نبی صلی الله علیه وسلم مختان لومبه هم بل څوک نو بلکې سړی پیغمبران لګلی دي چې وحی به مو ورته لېږله نو د عالمانو نه تپوس وکړئ که تاسو په خپله نه پوهېږئ هغوی مو د څرګندو دلیلونو او د کتابونو سره لېږلي او تا ته مو هم د نصیحت نه ډک کتاب را لېږلی دی چې ته خلکو ته څرګند کړې کوم تعلیم چې هغوی ته را لېږلی شوی دی او چې هغوی پکې په خپل هم د فکر نه کار واخلي اګنې څوک چې غټې غټې منصوبې تړي هغوی د دې خبرې نه بېغمه دي چې الله غوی په مځکه کې و نه نباسي یا پر عذاب د داسې غاړې نه راشي چې دا غوی په وهم او ګمان کې هم نه وي یا هغوی په تګ راتګ کې ناګهانه راونی شي نو دیو سو خدای عجیزه کول یا خو نشي یعنی داغه مقابله خو نشي کول یا یې په کمولو کمولو راونیسي یعنی بیماری کې ورور یې کمایي کمایي ست ختم بشکا تاسو رب مهربان رحم کون کې دی اګنې دی دا الله په پیدا کړو سيزونو کې هیڅ سیز لیدلې نه دی چې دا غوی سوري خي طرف ته او ګس اړخ ته ټیټیږي خدای ته سجدي کوي او داغه د حکم وړاندې عاجز دي او ټول د الله تابع دي څومره ګرځیدون کې سيزونه چې په اسمانونو کې دي او څومره چې په مزکه دي او پرښتې هم داغه د حکم تابع دي او هغه خپل ځان لوی نه ګڼي د خپل رب نه ویریږي چې دا غوی د فاسه دی یعنی حکم یې دا غو د پاسه او چې څه حکم ورته کیږي داغه مطابق کار کوي او چې دو بند شو نو ډیر خو خود بند شو خدای خو بس هغه یو دی نو تاسو یوازې زمانه ویریږئ او یوازې د الله مال دی هر څه چې په اسمانونو کې او په مځکه کې دي او خالص د هغه دین په ټول کائنات کې چلیږي یعنی داغه تابعداري نو غنی تاسو بیا هم د الله نه علاوه نه نور چا نه ویریږي او تاسو سره چې هر یو نعمت پروت دی نو د خدای د لوري نه راغلی دی بیا چې سخت در باندې راځي نو یوازې هغه ته پر یادونه کوي بیا هر کله چې هغه در نه تکلیف را پکړي نو ناګهانه په تاسو کې او ټوله د خپل رب سره شرک کول شروع کړي تفاره ده چې زمونږ د احسانونو ناشکری وکړي نو څو ورځې مزه وکړي زر به درته حال معلوم شي او دیو هغه چاله چې دیوی په خپل نه پیژني زمونږ په ورکړي رزق کې برخه مقرروي یعنی دیو ته نه ده معلومه چې د دیو برخه شته د ځان نه لګیا دي وایي برخه شته او بیا یې ول مقرروي قسم په خدای دی چې ستاسو نه به خامخا د دې داسې بهتانونو په حق له پوښتنه کیږي ته پوس بدنه کیږي او دیو الله له لونه مقرر کړی دي سبحان الله یعنی خدای پاک دی او ځان لاغه سه غواړي کوم چې د دی خوخ دی یعنی ځامن او هر کله چې پدی کې په یو تن باندې د لور د پیدا کېدو زیره وشي نو مخې تک تور شي دا زړه تاو راتاو شي د دې خراب خبر په وجه د خلکو نه مخ پټوي ځان سره وایي یګنې دغه ماشومه جې نه سره د ذلت نه وساتي او که په خاورو کې ورومنډي یعنی وردننه کی افسوس دی چې دیو د خدای په حق لا څومره خراب تجویزونه کوي د هغه خلقو ډیر خراب حال دی څوک چې په آخرت باندې ایمان نه راوړي او الله له خو د ټولو نه ښه صفتونه ثابت دي او هغه په ټولو غالب دی اوس د اتمې روکو ترجمه او که الله دا خلق د خپل ظلمونو په وجه فورا رانیولې نو د مځکې په مخ به یې هیڅ څوک زنده سر پرې خو دی نه خو دی ټولو ته یو مقرر مهلت ورکړی دی نو هر کله چې د دیو مقرره نیټه راشي نو نه به یو ساعت ورستو کېدې شي او نه به مخکې کېدې شي او نن دی والله هغه څه مقرروي چې په خپل خپل ځان لې نه خوخوي او د دې جبه دروغ وایي چې د دې په برخه کې تش خواله دي دیو له خو بس یو سیز دی چې هغه د دوزخ ور دی او هم دیو به ورته د نورو نه مخکې ورغورځولی شي قسم په خدای دی چې مونږ ستانه ړومبې هم امتونه ته پیغمبران لیږلیو خو شیطان ورته د هغوی بد عملونه ښایسته ښکاره کړل او د پیغمبرانو خبره یې ونه منله نو هغه شیطان نن هم د دیو دوست دی او دیو له درناک عذاب مقرر دی او مونږ خو په تا باندې دا کتاب بس هم دې کار لا را نازل کړی دی چې ته د دیو اختلافي خبرې دیو ته په خشان پرانې دی او دا کتاب د مؤمنانو د پاره هدایت او رحمت دی او الله د برنه او بر او ورولې نو دا غي په ذریعه ازمکا د وچېدو نه پس بیا ژوندې کا په دې کې هغه چاله غټه نه خبرته ده چې خبره ته وګ دی د سوټو او د وینو د میل نه تاسو له صفا او مزیدار فی یعنی شودو سکلو له درکوو او دغه سي د کجورو او د انګورو په میوو کې هم تاسو له سبق پروت دی چې تاسو ته نه د نشي سيزونه او خو پاکیزه خوراکونه دواړه جوړوي په کار خدای چې نشم ته نه جوړولې خدای نعمت خو تاسو ته جوړوي نو بشک په دې کې هغه چاله نه خبرته ده چې عقل نه کارلی او ستا رب د ګبینه مچۍ ته پړه کې واچوله چې ته کور جوړ کړه په غرونو کې هم او په ونو کې هم او چې خلک مارت جوړ کړي په هغې کې هم یا د هر رنګ میوو نه رس راکاږه یعنی شربت ته راکاږه بیا د خپل رب په خودلو لارو باندې ځا کوم چې تا ته آسان دي د هغوی د ګیډې نه یو قسم شربت راوځي چې رنگونه مختلف وي هغه کې خلکو له شفا ده بشک پدې کې هغه خلق لا نه خبرتا ده چې د فکر نه کار دي او الله تاسو پیدا کړی بیا هغه در له مرګ راولي او څوک ناکار عمر ته ورسول شي چې د فوه نه پس بیا سر دوباره نه پوه شي اوس د لسمې رکو ترجمه او الله تاسو له په یو بل باندې په روزه کې فضیلت تر کړی دی یعنی څوک مالدار دي څوک غریبان نو چاله چې دا فضیلت ورکړی شوی دی هغوی داسې نه کوي چې د خپل برخې مال خپل مریانو لور کړي چې ټول په دې حق له برابر شي نو ګنې دیو د الله د نعمت نه انکار کوي او الله تاسو له هم تاسو د قسم نه جوړی جوړی کړی دي یعنی بیبیانی او تاسو له تاسو د خزونه زامن ان مسی پیدا کړی دي او خپا کیزه سیزونه خوراک له در کړی دي اګنیوس پدې کې به هم دیو په باطل باندې ایمان راوړي او د الله د نعمتونو نه به انکار کوي او دیو د الله نه بغیر د هغې سیزونه عبادت کوي چې نه ورله د اسمان نه سره رزق ورکولی شي او نه د مځکې نه او نه د هغې معبودانو د وس خبره ده نو تاسو الله ته مثالونه ماوروئ بېشک خدای پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ الله یو مثال اوروي یو تن خو مرایې دی چې د بل په قبضه کې دی او یو پوټه قدر له اختیار نه لري او بل هغه سړی دی چې مونږ ورله د خپل طرف نه ډېر ښه روزي ورکړې ده نو هغه ترې نه په پټه او په څرګنده خرڅونه کوي ایګنې داسې دوه تنه یو برابر کېدی شي ټول تعریفونه یوازې الله لره دي خو دی اکثر په داسې سرګند خبره هم نه پويږي او الله یو بل مثال ورکوي چې دوه تنه سړي دي یو پکې ګونګې دی چې په هیڅ کار قادر نه دی او په خپل مالک باندې بار شوی دی چې کوم اړخ ته یې لیږي نو ښېګړه یې د لاسه نه کېږي ایګنې دغه سړی او یو داسې سړی برابرېدی شي چې هغه د انصافي خبرو حکم ورکوي او په خپل په سمه لار مضبوط ولاړ وي او د قیامت معامله خو به بس جوخت داسې وي لکه د سترګې را پیدل بلکې د دین او مزر بشک الله پار سبانه پورا پورا قدرت لري او الله تاسو د میندو د گیډو نه راوېسته په داسې حال کې چې په هیڅ نه پوي دی او غوګونه او سترګې او زړونه در له درکړل د فاره د دی چې داغه شکر وباسي اګنې دی چرې مارغان لیدلی نه دي چې د اسمان په فضا کې څنګه د خدای تابع دي هغوی بل چا ټینګ کړي دي خو خدای ټینګ کړي دي بشک په دې کې د ایمان خاوندانو لړېری غټي غټي نخې پرتی دي